ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له او كما قال مشهور حدیث دی نبی علیہ السلام او اکثر د سکول دا کتابونه په سکول کې د الکانو تم د اسلامیاتو په کتابونو کې دا حدیث لیکي او زه په دې په کالجونو کې او په سکولونو کې په دیوالونو باندې یا په پوسټو کې دا حدیث لیکل کېږي چې لا دین لمن لا عهد له کم انسان چې د وعده پابندی نه کوي دا غبا دین کې نقصانی وعده زمونږ معاشره کې چې خلک اوسېږي او یو بل سره ژوند تېروي خامخې یو بل سره خبرې اترې راځي یو بل سره جوړه جاړه کوي یو بل سره د دنیا زندگی تیری اکثر پکې یو بل سره وعده وکړي هغه وعده به دا مسلمان خامخا پوره کوي او که مسلمان خپله وعده پوره نه کړه نو نبی علیه السلام فرمایي چې د ده ایمان کې د ده اسلام کې او د ده دین کې فرق دی نقصان دی پکې بعضې وعدې انفرادي طور یو مسلمان د مسلمان سره وکړي کله یو قوم د قوم سره وعده وکړي کله یو ملک د ملک سره وعده وکړي ښځه خاوند سره وعده وکړي رونه یو بل سره وعدی وکی ګاونډی د ګاونډی سره وکی د دینه بغیر جون نه تیریږي خو چې کله وعده کې نو هغه وخت سره په نیت کې بدار اولی چې دا به پوره کوم او کنا وعده کې او هغه وخت په لکه دار اغلی چې مړه زوس به وخت لټیم لبدی کور کو او بیا نه پوره کې نو دا ډیر خطرناک جرم دی او ډیره لویه ګناه ده وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل یو سړی سره په لاره ملو شو او دا د ډېرې زمانې د مکې مکرمې د زندګۍ خبره ده سړی سره یې څه غرض و سړی نبی علیه السلام ته وایي چې صاحب دلته ودرېږه او زه راځم نبی علیه السلام وی ډېره ښه ستا د راتلو پورې به زه دلته ولاړ یم. هغه سړی لاړ، خبره ترې هېره شوه. انسان دې خبره کله له انسان نه هېرېږي. چې ترې خبره هېره شوه، نو درې ورځې پکې تېرې شوې. اتفاقا هغه سړی هسې په هغه لار روان و، خبره ترې هېره وه. چې په لاره باندې روان و، نبي علیه السلام یې ولید، رایاد شو، ورته و، خو هلکه! ما خو ده ته درې ورځې مخکې ویلي و، چې تاسو ودرېږئ، زه راځم او زما نه خو خبره هېره ده. حضور پاک مبارک درې ورځې درې شپې مسلسل په هغه ځای باندې ولاړ و، یا ولاړ او یا ناست، خو هلته انتظار ورته کاوه. درې شپې مسلسل او ګورې بیا یې غوسه هم ورته ونه کړه، صرف دونه یې ورته وویل چې هلکه ماله خو دې لوی تکلیف راکړ. ویې صیب ولې؟ ویې هغې وخت نه اوسه پورې ستا په انتظار یم چې تا وې زه راځم. ویې ما نه وه خبره هېره شوې وه. وعده دومره مضبوط شی دی او وعده مسلمان له پوره کول دونه لوی اهمیت لري. مسلمان خو څه کوي کافر هم د وعدې پابندۍ کړې دي. د نبی علیه السلام د هجرت په موقع کله چې حضور پاک مبارک سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکه مکرمه نه مدینه شریفه ته هجرت وکړ او روان شو یو نبی علیہ السلام دی یو حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو ور سره د لارې ښودونکي یو سړی دی لار ورته ښیي. عبدالله ابن اریقط رضی الله عنه او یو د حضرت ابوبکر یو غلام دی د خدمت لپاره ورسره روان دی عامر ابن فهیره رضی الله عنه د عبدالله ابن اریقط هغه وخت کې لا کافر وګوري مسلمان نو وروسته مسلمان شوی دی د څلورو کسو قافله روانه ده او دلته د مکې کافرو ته چې پته ولګېده چې نبي علیه السلام او ابوبکر خو رانه ووتل، نو هغوی د سلو اوښانو انعام وویست د نبي علیه السلام په سر کې، وې که چا نبي علیه السلام د هغه نوم یې واغشت، دې راوست، یا یې د ده سر راوړ، موږ به هغه له سل اوښان په انعام کې ورکوو. داسې ده لکه دې زمانه کې چې سړی د سلو موټرو اعلان وکړي. هغه زمانه کې اوښ موټر و که نه؟ قیمت به هم زیات و. لوی بدمعاش په مکه مکرمه کې سراقه ابن مالک هغه وی چې دا انعام به زه ګټم او په یو طریقه یو وینځ ته وی داسې وکړه چې اسبوز او پلان کې ځای کې راته ودرمه ولې که د دروازې نه زه په اسر وزم نو خلک را باندې پیږي نو چې زه په کومه لاره ځم هسې نه بل څوک راپسې رانشي او د انعام بل څوک ونه ګټي وینځې ته یې پلانکي ځای کې راته اس ودراوه او په دروازه هم راونوته، په کوټه به راوخته او د کوټې په شا کوشو چې څوک راباندې پې نه شي. په اس یې خپه واړوله او نبي علیه السلام پسې یې ځان ورساوه. یو ځای ته ورسېدل چې هلته کې حضرت ابوبکر او نبي علیه السلام لمونځ کاوه. دا سراقه وروسته مسلمان شوی دی، دغه وخت کافر و. هغه وايي چې ما ورته وکتل نو وي نبي عليه السلام ښه برابر په اطمينان لمونځ کاو او حضرت ابوبکر به په لمانځه کې يو خوا بل خوا کتل د کتلو مقصد يې يره نه وه چې يرېده څوکۍ يې کوله د نبي عليه السلام څوک راپسې رانشي دا سراقه چې ورنږدې شو نو هغه حضور پاک ته وایي هغه دی د الله رسول سراقه راغی اخو د مکې مکرمې مشهور اجرتي قاتل خلکو پېژنده بدماش ویې مه یریږه ستا څه خیال دی په هغه دوو کسانو چې دریم ورسره خدای وي؟ ما ظنک باثنین الله ثالثهما مونږ دوه یو دا دوه کسه خو راسره هسې ملګري دي اصل خو دا دوه چې دریم زمونږ الله دی نو هغه دوه چې دریم الله یې هغوی باندې د څه خیال دی زمونږ به الله حفاظت کوي لا تحزن ان الله معنا الله مونږ سره دی زمونږ به الله حفاظت کوي سراقه چې رانږدې شو او اس له یې پونده ورکړې وه چې په نېزه په توره به غزار کوم او څه چې رانږدې شو په کلکه ډاګه غریزه ځمکه کې د اس دا مخکنۍ دواړه خپې ښخې شوې او تر سینې پورې اس په ځمکه کې ډوب شو او دې ته یې لوړې راپرېوته چې راپرېوته نو نبی علیه السلام ته وایي وی تاسو ما ته خیرې وکړې وی داسې وکړه چې بس ما معاف کا او دا مې درسره وعده ده چې تاته به غږ هم نه کوم وروسته به درنه خلک هم تمبوم ګوره وعدې ته ګوره چې وعده یې څنګه د خولې نه ووایي ګورې کافر دی مسلمان نه دی لیکن نبی علیه السلام یې په خولې ادبار وکړ وی ډېره ښه ده چې اس دی چک ورکړه د اس خپې د ځمکې نه راووتې واپس شو چې واپس شو لکه رااله یاره که زه اوس واپس کېږم وعده پوره کوم نو هلته وعده ده که دې خوا ګورم څه لوښان ګټم نو د عربو به پالونه نیول اوس هم بعضې خلک پالونه نیسي پال په شریعت کې نشته ګورې ښه پال ګناه ده نیک فعالی ښه ده که یو سړي له څوک په مخه یو ښه سړی ورغی نو دا نیک فعالی دې ونیسي چې یاره انشاءالله د کوره ووتم د ښه سړي په مخ مې د کور نه وتلو شو الله به راله خیر راکړي دا خیر دی او بدفعالی یو سړي باندې نظر دی ولګېد او ته وایې یاره په پلان کې سپېره مې سترګې ولګېدې او قصه مې جوړ لنګه ده اخوا دې خوا ده نو بدفعالی په شریعت کې نشته لا عدوا ولا طیرت فی الاسلام نیک فعالی شته نو د هغوی به فعالونه نیول او فعال به یې دا و چې یو بټوه کې به یې غشي اچولي وو په هغه غشو به یې خطونه لیکلي وو نو هغه بټوې له به یې شلنګ ورکړ او یو غشی به یې ترې راوویستو چې په هغې به یې څه لیکلي وو په هغې به یې عمل کوو نو دا هغه غشي په بټوه کې ولقول لاس یې ورښکته که غشی یې ترې راوویستو په هغې یې لیکلي وو لا ولې دا کار به نه کې یاره وی فال هم راته وایي چې دا کار مه کوه او وعده مې هم کړې ده یاره څه لوخان رانه پاتې کېږي بیا یې اسله پونده ورکړه راشه حمله وکړه خو چې دوباره یې اسله پونده ورکړه بیا هغسې وشوه د اس دواړه ړومبۍ خپې په ځمکه کې تر سینې پورې ښخې شوې دومره دوړي ترې اوچتې شوې چې یو بل یې نه لیدل الله وړې راپرېوت بیا نبي علیه السلام ته وي د الله رسوله ما ته دې خیرې کړې دا خو مونږ د الله رسول ورته وایي هغوی به ورته الله رسول نه وی فلانکي ما ته دې خیرې وکړې او بس دا مې راسره وعده ده په دویم ځل د سره وعده کوم خلک به درنه تمبو مرستو نبی علیہ السلام بیا ګورې په وعده باندې اعتبار وساته د وعدې خبره درته کوم ما پیک درې ځلې دا چلو کو بیا معاف کو نو ګوره هغه بیا د وعدې څونه پابندي کوي هغه دونه پابندي کوي چې په لاره به څوک تلل راتلل نبي علیه السلام پسې به ګرځېدل ده به ورته وې دا لاره ما کتلې ده نور به یې نه وې چې په دې لار نبي علیه السلام نشته چې دروغو کې رانه شم کافر هم د دروغو نه ځان ساتي دا به نه وي چې دلته نبی علیہ السلام نشته په دې لار داسې به هم نه وي الکه څنګه چل دي سراقه دا لار ما کتلې ده نو د خلکو به په ګمان راغی چې دا لاره ده کتلې ده نو په دې جوړ نبي علیه السلام نشته هغه سړی چې د حضور پاک دشمن و هغه د پیغمبر علیه السلام دپاره دفاع وګرځېدله خلک به یې د تم بول څومره بدمعاشان اجرتي قاتلان چې به په دې لاره تلل ده به ورته وې وی دا مې کتلې ده ښه په دې مه ځئ د وعدې پابندي هغه سړی هم کوي کوم چې د حضور پاک د سر دشمن دی چا چې د نبی علیه السلام سره تور اوچته کړې ده هم د وعدې پابندي کوي د مکې مشرکانو به کوله د حضور پاک زوم دی ابو العاص رضی الله عنه او دا د پیغمبر علیه السلام نږدې رشتہ دارم دی ځکه د خدیجی بیبي بی خورایو نبی علیہ السلام ول خپل لور په نکاح ورکړه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نو زینب او دا خاوند ابو العاص د ترور بچو میندې د دواړو خويندې وي په مکه مکرمه کې چې کله نبی علیہ السلام د نبوت دعوا وکړه نو د مکه مشرکان دی ابو العاص ترالل ورته وی دا سیو کا چې د پیغمبر علی السلام د لور ستا په نکاح کې دا ورته پرې ده طلاق ولا ورکړه چې دې دړمن شي هغه وې داسې نه کوم ټیک د ایمان په نه راوړم مسلمانې ګم نه خو زینب ډیره شریفه خزه ده او ډیره نیکه بیبي ده او ډیره زیاته ده ما خوښه ده دې له چرته هم طلاق نه ورکوم د بدر په غزا کې دا ابو العاص گرفتار شو ګڼ مشرکان کافران گرفتار شو یو پکې دیو د حضور پاک زوم هم دی اوس او د خدیجی بی بی د نبی علیہ السلام د مشره بی بی خرایم دی ګوره څومره نږدې رشته ده د پیغمبر علیه السلام د لور د فاطمې رضی الله عنها د ترور زوی هم شو د نبی علیه السلام د خینې زوی هم شو او زوم هم دی لیکن فیصله د قیدیانو متعلق په دې وشوه چې د دینه به فدیه والو دی به پریدو کیدی شي خدای رسو مسلمانان کی نو دې قیدیانو ته ویځه مکه ته سوال جواب لګی چې د پسې دونه دونه فدیه راولېږي دا ابو العاص دا بیبي بی حضرت زینب چې د حضور پاک لور ده دا دغه وخت په مکه مکرمه کې و خاون کافرو خزه مسلمانه د حضور پاک لور هغه زمانه کې د مسلمانې او د کافر په منځ کې د نکاح سمانه نه و چې سوال جواب ولېږه، هر چا پسې خپلو خپلوانو فدیه راوړه. فدیه به یې کېښوده او خپل سړی به یې بوت. د ابوالعاص فدیه چې کله راورسېدله، حضور پاک ته جومات کې یو یو پېش کېده، وې صیب دا مال د فلانکي دی، دا فدیه، دا د فلانکي، وې دا د ابوالعاص دی. چې هغې فدیې ته حضور پاک داسې وکتل نو په ژړا شو. سترګو نه یې اوښکې وبهېدې. صحابه پوه شو. الله رسوله ولې واپس به ورته هغوی دا خیال و چې ګنې دی د زوم فدیه ده نو په دې وجه پرې خفه کېږي صاحب واپس به کو پروا نشته وی نه نه په دې نه یم خفه خو په دې فدیه کې یو شی مال راغی هغې مې زړه درد دې کې یو عامل پروت دی هغه عامل نبی علیه السلام داسې اوچت کړ وی دا زما د لور دی د حضرت زینب او دا د واده په موقع زما بي بي خديجې د خپلې غاړې نه وويسته او د يې خپلې لور ته يې په غاړه کې اچولی دی. نو ما ته هغه د خديجې او د زينب د واده هغه موقع راياده شوه چې دا لور د ابوالعاص ته ودېده، هغې د خپلې غاړې نه دا ميل وويست او د يې خپلې لور ته يې واچو. ما ته نن خپلې لور هغه اشاره راکړه چې بابا ته زما د خاوند نه هم فديه غواړې؟ هغه فدیه هم واله او چې ما له مور کوم امیل راکړی نو ام هم درولېږه دا هم ورسره واله. هغه وخت مې رایاد شو د هغه مړې ښځې د خدیجې هغه مینه، محبت او د غاړې نه امیل ایستل او د دې په غاړه کې اچول دا یقیناً ګورې ډېره ګرانه خبره ده. د چا د لور د غاړې نه چې شی وځي دا ډېره ګرانه خبره ده. هغه راته رایاد شو. نو که ستاسو خوښه وي دا امیل به ورته واپس کړو. ګوره انصاف دې ته وایي ښه. تاسو خو خی او کنه مې خو خوي دي صحابه یې نه سید دا وته واپس کوټول مال ورته واپس کو ابو العاص ته وای ویرا خپل میل دی واخله دا یوس خو تاسو سره ما یو وعده را سره ادا دا چې اوس ته کافر او زما لور مسلمانه ده هغه وخت کې نکاح جایز و اوس د شریعت حکم راغلی استاو دا غي او ځای کېدل ګناه ده نو ته به دا مهرباني وکړي چې زینب به مال راولېږي چې ورسېږي نو دا مهرباني به کې امر علیږي ډېره ښه ده صاحب ابو العاص رضی الله عنه هغه وخت کافر الله چې لاړو زینب ته هغه امیل ورکړ ان زینب دا امیل د خپل واله دا ته پلار واپس راولېږه او ته به مهرباني وکړې دی به مدینې شریفې ته ځکه ما وعده کړې ده داسې به څوک وکړي ګوره کافر دی ورته وایي ښځه به واپس راولېږې ماله وبه کړي داسې چې ها او وبه لېږم واپس که شریعت کې ګناه ده او که ناجایز دی خو زما په دین کې جایز دی ابوالعاص په شریعت څه کوله خو مسلمان نو د وعدې پابندۍ ته ګوره اقه حضرت زینب یې په اوښ باندې سوره کړله او ورور سره یې کړه وایي دا به ته بوځې او دا به نبي علیه السلام ته مدینې شریفې ته ورسوې پلار یو کافر او ظالم هغه هغه اوښ ویره او یوره یو داتې غریب را پرېوته په ګېډه باندې ماشوم هغه هم ضایع شو خو خیر مدینې شریفې ته حضرت زینب خدای پاک راورسوله ګوره کافر دی خپله ښځه چې وعده وکړه چې دا به زه تاله را رسوم د هغې وعدې پابندي یې وکړله حضور پاک مبارک دی خپله لور راورسوله او هغې هغه انجام ته اوس وګوره که د وعدې پابندي وکړه اوس الله هغې کې څونه خیر اچوي دا د پیغمبر علیه السلام زوم ابوالعاص په یو موقع باندې شام ته تللی او د خلکو له تجارت مالونه ورسره وو هلته صحابه په لاره ګرفتار کړ مال یې هم ګرفتار کول هر څه یې ولا ګرفتار کړل او چې ګرفتار یې کړ نو صیبه په لاره را روان دی صحابه ته او یوازې را د مال نو د مکې د خلکو د ډیرو خلکو مالونه او تجارتونه وسره وو چې مدینه شریفه ته راغی په لاره را روان دی اسې چانه تپوس وکړ یاره وایي زما بیبي چې وه د زینب د نبي علیه السلام لور چې هغه کوم ځای کې ده د هغې کور وایي دغه کور کې اوسېږي چاته په نکاح شوې ده که نه نه چاته اوسه پورې نه ده په نکاح اسې ځان یې پېکه نو را روانو صحابو خو یې موږ نه تښتېدی خو دې نه شي ځکه یو کس به له دومره صحابو نه څنګه وتښتي چې را نږدې شو د زینب کور ته بس د هغې په کور یې ورمنډه کړې او ځان پسې دروازه له دننه بنده کړه دننه خو څوک ورپسې داخلېدی نه شو د سهار لمونځ چې وشو د مانځه نه پس حضرت زینب پاسې د خزې بشاته په مانځ کې ولاړې وي او پاس پاسې دا او یو اعلان یې وکړ وی اے مسلمانانو ګوره نبی علیہ السلام هم پکې ناست دی او حضور پاک ته اعلان وکړ وی زه یو تپوس کوم که یو ښځه چاله امن ورکي نو تاسو به هغوی له امن ورکوئ او که به نه ورکوئ نبي علیه السلام لره څه نه دی خبر وی او بلکل ښځه چې چا له امن ورکړي مونږ به له امن ورکړو پاسېده نو وی ما خو ابوالعاص له خپل زوړ خاوند له امن ورکړی دی نبی علیہ السلام پاسېده وی ای خلکه څنګه چې تاسو دا خبره اوس واورېده ګورې ما هم اوس واورېده زه ترې مخکې نه یم خبر قسم یې وخوړ چې ما هم اوس واورېده هسې نه چې تاسو وایئ چې لور او پلار سلا کړې ده وی زه چې تا چاله امن ورکړی زمونږ په نس په امن دی بیا حضور پاک صحابه ته وی یاره وی دی ابو لاس ما سره د وعده ډیره پابندي کړې په ډک مجلس کې ګوري نبی علیہ السلام یو ځل اعلان وکړ وی زما یو زوم دی ابو لاس چې کله ما سره وعده کړې دا غي پوره کړې ده په ډک مجلس کې اعلان کړې نو ما سره د وعده پابندي کړې ده کوم خوخي د عمل به واپس کولی به مکه ته رخصت او که مو نی خوښه دا مال ستاسو غنیمت دی صحابو چا به جوړه راوړل او چا به بوټان راوړل او چا سپلی راوړل چې څه سامان وو ددو یې ورته ټول جمع کړل زه ابوالعاص ما سره د وعدې پابندي دې کړې ده دا ستا انعام شو دا مال دې ټول الوزه مکې ته چې راغې مکې مکرمې ته هغه غنیمتونه هغه امانتونه یې خلکو ته واپس کړل چې د چا څونه مال او بیا راغې د بیت الله خوا کې اعلان وکړ وی ای خلکه که د چا امانت زما په ذمه یې ووایه خلکو وی نشته هر چا ته زما مال ورسید وی او وی ښه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هلته مدینه کې مې دا اسلام ځکه نه راوړو چې بیا به تاسو وایئ چې زمونږ د غنیمت زمونږ د مال د والو لپاره یې دا هر څه وکړل چې تاسو ته مې خپل حق ورسو نو زه اوس دا کلمه وایم او ما سره نبی علیه السلام ډېره زیاته ښېګړه کړې ده واپس راغی مدینې شریفې ته او مسلمان شو چې مسلمان شو ام اقا حضرت زینب وته نبی علیہ السلام دوباره په نکاح کړو دا غخذ شو بیا د حضور پاک زوم شو دا د وعده پابندي و د د وعده پابندي وکړه نبی تاسو سره خېګړه وکړه چې هغه خېګړه وکړه هغه مسلمان شو واپس د حضور پاک غوند شخصیت زوم شو او د حضور پاک هغه لور واپس د په نکاح کې رااله وعده د وعدي پورا کول چه چا سره وعده دی اوکړه او پوره دی نه کړه لا دین لمن لا عهد له دین یې نقصانی دی نو د چا چه شکل نقصانی وی بیمار هم وی او خلق ته نفرت هم کوي نو چې دین د یو انسان نقصانی شو نو فرشتې به هم ته نفرت کوي روحانی مریض هم شو الله به هم ته نفرت کوي بخاری شریف کې یو حدیث دی نبی علیہ السلام د منافق نخې خی او درې سلور نخې بل ځای کې درې نخې خولې دي چې د منافق درې نخې دي او درې کم دي یو نخه پکې دا ده اذا وعد اخلفه چې دې کلم وعده کې د وعده پابندي نه کوي وی دا منافق دی اذا تمن خانه چې د سره د کلم امانت کې خود دی په هغه کې خیانت کوي اذا حدث كذبا چې کله خبرې کوي دروغ مو وي اذا خاصم فجرا او چې کله چا سره جګړه کوي کنزل بکړي دا څلور نخې د منافق شوي خبرو کې به کنزل کوي دروغ به وي امانت کې خیانت به کوي او د وعدې خلاف ورزي به کوي نو وعده پوره کول پکار دي مکه و وعده چې نشي پوره کولی خو چې دې وکړه بیا به پوره کوي او که پوره دې نه کړه الله به درنه تپوس کوي اوفو بالعهد قرآن شریف کې الله فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا وعده پوره کوي ګوري او که پوره دې نه کړه د قیامت پر ورځ به درنه خدای تپوس کوي ان العهد کان مسئولا قرآن شریف کې پنځلسمه سپاره کې دی الله به دنه تپوس کوي چې ولې دې وعده پوره نه کړه د ګناه وعده مه کوه او که د ګناه وعده دې وکړه نو خیر دې کړي بیا پوره نه کړه یو سړي سره دا وعده وکړه چې لکه بېګاله شپې له به پلان کې کنډر لزو دا وعده مه کوه او که دې وکړه دا پوره کول ګناه ده مې پوره کوه خو چې د نیکه وعده دی وکړه یا د دنیا په عام کارونو کې وعده دی وکړه یا په مباح کارونو کې وعده دی وکړه اب خامخا پوره کې اے یو بخاری شریف کې پرون زموږ یو حدیث تیر شو یو نقطه ته مې ذهن لا نبی علیہ السلام ته الله یو ټکی ویلو چې بدر لکلت وی چې کدی کافر سره د جنگ وکړو طالب الله تاله به زه ګټه درکوم دی واده ورسره کړی چې سار لا د بدر کافرو ته مسلمانان په مقابله کې ودرېدل نو مسلمانان لږ دي درې سوه دیارلس دي او کافران زر دي مسلمانانو سره پشمیر اته توري دي کافر ټولو د تورو والا دي دوی درې سوه دیارلس هغه زر دوی سره اته تورې هغې سره ټولو سره وسلې مسلمانان غریبانان نبی علیه السلام هم پریشان شو چې خدای دا به څه کېږي تا خو وعده ما سره کړې ده بېشکه خو خامخا د ظاهري اسبابو نه د انسان په ذهن بوج راځي یو سفر نبی علیه السلام له صحابو جوړ کړی نو حضور پاک د هغه سفر لاندې ودرېده په سر یې څادر واچاوه او قبلې ته یې مخ کړې. یو صحابي وي، مونږ ټوله شپه خوب وکړ، حضور پاک ټوله شپه ویښ و، الله ته یې زارۍ کولې. نو په سر یې څادر واچاوه، قبلې ته یې مخ کړې. نو الله ته څه وایي؟ خدای پاک ته وایي، وایي، یا الله! تا ته ستا وعده در یادوم. ورته پته ده چې وعده باندې الله انسان ته وایي چې وعده به پوره کړې. نو الله خو به خامخا پوره کوي ان الله لا يخلف الميعاد خدای وعده کې خلاف نه کوي انسان ته وي ته پوره کنه خدای به څنګه وعده خلاف ورزي وکي دا وعده خلاف ورزي خو جرم دی نو یا الله انشدک وعدک وعهدک خدایا زتا تستاغه وعده را یادو ځکه تا وعده کړی چې زه به در ګټه در کوم نو خدای ما سره هغه وعده پوره کړه هغه ته یادو نو نبی علیه السلام الله ته چې سوال کوي دا ټکې ورته وایي چې خدای هغه وعده دې ما سره پوره کړه کومه وعده چې دې کړې وه الله هغه وعده به پوره کړې ځکه الله خو وعده خلافي نه کوي وعده کم وخت کې چې حضرت آدم علیه السلام الله پیدا کړ نو داغه د شان داغه د بچی راوستل د دې سرو میګو په اندازه واړه واړه خلک وي د سرو میګو په شکل دا خطا خبره ده شکل یې د انسانو خو په مقدار کې داسې پوټي پوټي لکه د سرو میګو عمره پوټي کوچني کوچني واړه واړه دې ته راوستل داسې مخامخ یې وته ودرول آدم علیه السلام ته آدم علیه السلام ته رب من هؤلاء رب دا څوک دي وی ذریتک دا ستا بچی دی تر قیامت پورې الی یوم القیامه چې پیدا کیږي به وی دې کې بعضې خشته او بعضې بدرنګ وو څه پکې ړانده وو څه پکې روغ وو څه پکې ګوډیان شلیان وو څه روغ وو اوس هغې کې خو پته نه لګېده خو الله آدم علیه السلام څه په نښو نښانو پې پوه نو اولاد باندې خامخا سړی خفه کېږي نو فورا آدم علیه السلام الله ته رجوع کوي هلا سویت بین عبادک الله که زما بچي دي خو ستا بندګان دي دا دې یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته ښکلي وي ټول روغ وي په صحت باندې نقصان په یو کې هم نه وي نو الله دا خپل بندگان دی یو شان ولې نه پیدا کول وې دا مې دې لپاره پکې فرق پیدا کړ چې دوی زما د نعمت شکریا ادا کړي دا کم سړی چې په یو خپه ګوټ دی دی به دی د دواړو خپو ګوټ ته وګوري نو دی وایي شکر دی ځکه خپه مې یوه ګوړه ده خو زه دا بله خو مې روغه ده هغسې خو نه یم لکه دا بل چې په دواړو خپو شل دی او کم سړی چې هغه په یوه سترګه ړوند دی، هغه به دې دواړو والا ته وګوري چې ده یاره که یو مې ړنده ده نو داسې شکر دی په دې یو خو مې نظر لګي که نه؟ او کوم سړی چې په دواړو سترګو نابینا دی، هغه به وي یاره سترګې خو مې ړندې دي، شکر دی لاسونه خو مې روغ دي، خپې مې روغې دي، اودس ماتي له خو پرې تلی شم، پرتوغاښ خو پرې تړلی شم که نه؟ هر چا کې رب العالمین داسې یو صفت ایښودی دی چې دی د ځان نه لاندې ته وګوري د الله د نعمت شکریه به ادا کړي او که د ځان نه بره ته ګوري نو د خدای شکر به ادا نه کړي چې بیا ورته وکتل د خپلو بچو ته نو د بعضې د تندو نه پکې رڼاګانې ختې نو دی وایي خدایه وایي د دې بعضې کسانو د اولاد کې د بچو کې د تندو نه رڼاګانې خېږي دا څوک دي؟ وایي دا ستا په اولاد کې پیغمبران دي. وایي د یو کس د تندي نه پکې ډېره لوړه رڼا خته. وایي دا یو کس د تندي نه خو ډېره لوړه رڼا خېژي. دا څوک دی؟ وایي هذا ابنک داود، دا ستا یو نوسیر یو داود بې نومې. د خدای ته جړاګانې ډېرې کړي. الله عمر یې څونه دی؟ وایي شپېته کاله. نو آدم علیه السلام ته الله خپل عمر ښولو چې ستا به زر کاله عمر چې هغه خپل تو کتل چې زما زر کال دي او رد شپې ته کال دي دا هغه وتلک کار شو وی الله دل عمر زیات کا زد من عمره عمر ولا زیات کا الله وتوینا ما چې څومره عمرونه تقسیم کړی بس هغه کې زیاتې کمې نه کیږي وی خا کده خپل عمر نه دلا ورکم بیا به څنګه وي انت وذاک دا ستوره د خبره ته دل ورکه ورکه ولا خو ستابه کمیږي ځکه یو سړی مثلا زر روپۍ راوړي او دا په خلکو تقسیم کا لس لس ورکا نو که یو کس د خپل پنځال یو بل پنځل لس ورکې نو پیسې خو او مغزر په زرو دی خو نه کمیږي کنه او نه زیاتې کیږي د خپل حصه ورکړه نو ما چې عمرونه کم را لېږلي دي حق وګرې هغسې دي که ته ورکې ستا به کمېږي وې بس ما وله څلوېښت کاله ورکړل الله زما د عمر نه وله څلوېښت ورکړه څلوېښت کاله یې ورکړل نبی علیہ السلام فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی آدم علیہ السلام چې دنیا ته راغی د عمر سلسله شروع شو او څلوېښت کم زر پاتې شو ماذا اجبتم وای کنه هل بلغتم دین مو ورسو او الله بالکل موږ دین رسول دي خلکو څه کړی دي چا ستا دعوت قبول کو چا ایمان راوړو چا ایمان راوړل د دې ټولو وعدو ته پوسونه وکړي د پیغمبر نه د خپل وعده د امت نه د خپل وعده معلومیږي دا وعده به پوره کوي ګوره کدی پوره نکړه الله به تاسو کوي زمونږ وطن کې خلک واده وکړي ښه کلکه واده به وکړي خو چې بل خوا ورته ښه ښکاره شي هغه واده به ماته کړي خوا به منډه کړي یو سړي سره به واده وکړي زه به ستا مرسته کوم ستا ملګری به یم خو چې بل خوا زورور ښکاره شي دا به پرېږدي هلته به منډه کړي هلکه دا سودا خرڅوم دا غوی خرڅوم پسو خرڅه په زر روپۍ وعده ده او وعده صحیح پکې درکم نه نه جبه جبه ده کنه خو چې بل ځای ورته لس د پاسه ملاویږي زه مړوي هغه پکې مال څه صحیح راکړی ده مال څه صحیح راکړی ده دا څنګه نه دي صاحب دا ټول ګونه دي ته منافقت وای منافقت وته وای نفاق منافقت جبه جبه د مسلمان کنه وعده دې ته نه وي چې په کاغذ ولیکې په کاغذ لیکل خري الله قرآن شریف کې فرمایي فاکتبوه رفض راځي اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل په یو انصافدار لیکون کې اولی کې او گواهان په واچوي چې خبره نه سبا سوک نه رستو کیږي دا یو ډیره خبره ده زموږ خلکو نه دا یو غلطي کېږي چې خبره کوي او لیکي یې نه، نو بیا وروسته ترې انسان انکار کوي، ولیکه. لیکن چې او دې نه هم لیکله او د دې ژبې وعده دې وکړه، نو د ژبې دا وعده وعده ده، ګورې! دا ژبه ده، ژبه د مسلمان. او چې ګټه دې پکې وي، بیا وایې ژبه ده او چې تاوان دې پکې وي، مړوي ما څه لیکل کړي دي؟ ما پکې څه صحیح ورکړې ده؟ زمړه دا خو لمده جبه ده یو خوام اوړي او بل خوام اوړي اې دا زمون خبرې دي لمده جبه ده خو هغه لون لرګي ته به بیا غاړه ږدي د قیامت پر ورځ او په دوزخ کې به بیا هغه شین او لون زقوم ته هم غاړه ږدي بیا به د خدای هغې قهر او غضب ته هم غاړه ږدي یو څیز باندې الله دونه نه خفه کېږي څومره چې د وعدې په خلاف ورځی څونه خفه کېږي اې دشمن په جنګ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمايي، الحرب خدعة، وي جنګ د دوکې نوم دی. دښمن چې دښمن ته مخامخ ولاړ وي میدان جنګ کې، یو خوا کافر بل خوا مسلمان، دوکه کولی شي یو بل سره. لکه دښمن ته دا دوکه ورکړي چې زه په تا دې طرف نه حمله کوم او څه ملګري دې ورته لمسولي له شا نه پرې حمله وکړي. میدان جنګ کې چې دښمن سره دوکه نه کوې خو چل کار نه کېږي. نو میدان جنګ کې جنګ ته حضور پاک دوکه ویلې دی که په جنګ میدان کې مسلمان او کافر یو بل سره دوکه کوي دا مسلمان کولی شي خو هلته هم ورته وایي چې ګورې په هغه میدان جنګ کې به دشمن سره هم د وعدې خلاف ورزي نه کوي کومه نیټه چې دی ورسره ایښې ده چې دا نیټه شوه زما او ستا لس کاله به جنګ نه کوو او نیټه پوره کوي دا زما ستا نیټه شوه یو کال به زمونږ تیږی جنګ به نه کوو هغه نیټه به پوره کوې دشمن سره په میدان جنګ کې هر قسمه دوکه کولی شې د وعدې خلاف نه شې کولی د دنیا حدیث دی پکې داس دا دا داس انسانیت دی جبه خو لمدر یو خوام اوړي بل خوام اوړي جبه لمدر پدیم اوړي چې خدای مانی او پدیم اوړي چې خدای نه مانی ژبه لمده ده په دې هم اوړي چې خدای د خدای رسول منې او په دې هم اوړي چې د خدای رسول نه منې ژبه خو لمده ده بیا خو داسې مه وایه دا به هم منې چې فرشتې شته او لمده ده په دې هم اوړي چې فرشتې نشته نو کافر کېږي او که بیا نه کافر کېږي لمده ده خو چې یو خوا بل خوا اړه یو خوا مسلمانېږي او بل خوا به کافر کېږي لمده ده ځکه خو چې د لمدې ژبې خیال وساته او د وعدې خلاف ورځي مه کوه کومه وعده دې وکړه څاروی دې په زر روپۍ چا سره وکړ یو روپۍ دې مو وانه غشته او وعده دې وکړه چې بل دله دوه زره هم درکوي چې ته مسلمان یې په هغه زر به یې غله ورکوې ګټه تاوان خو د خدای په اختیار کې نو د مسلمان نخ سره اذا وعده وفا چې دې کله وعده کوي دې به پوره والی کوي او د منافق نخ سره چې دې کله وعده وکړي د هغې خلاف ورزي به کوي دا د منافق نښه ده وعده پوره کول پکار دی قرآن شریف کې الله وایي ان العهد کان مسؤولا وعده چې د هغې به تپوس څوک به تپوس کوي دنیا کې به انسان تپوس نه کوي د قیامت پر ورځ به رب العالمین تپوس کوي او دومره خطرناک شی دی وعده نه پوره کول مدینې شریفې ته چې کله نبي علیه السلام تشریف یووړ د مدینې له یهودو سره معاهده وکړه يهوديانو د مدینه شریفې سره څه معاهده وشوه دا وشوه چې زه په تاسو حمله کوم تاسو په موږ نه کوئ په یو بل به حمله نه کوو موږ به ستاسو د ملګرو مرسته نه کوو تاسو به زموږ د ملګرو مرسته نه کوئ هغه يهوديانو د مدینه شریفې وعده خلافي وکړه یو ځل نه کنه سو سو ځله یو ځل حضور پاک مبارک د یو دیت په مسله کې دوی ته درخواست وکړه چې ما سره دا پوره کړئ. وې راشه صاحب زموږ ځای ته راشه موږ به دله څه چل وکړو. نبي عليه السلام مبارک چې کله لاړ دوی ورته د یو کوټې د دیوال شا لاندې په سوري باندې بستر دری واچوله او بره یو سړی په کوټه کېنولی وی چې دلته مونږ کېنو د میچنې پلی هغه له ورکړو وی دا به تر پیغمبر علیه السلام د پاسه راوغورځوي چې څنګه حضور پاک مبارک کېناسته جبريل عليه السلام ورته ال وي، زر راپاڅېد. هغوی ورته وويل، صيب! کېنه کنه ولې پاڅېدې؟ وي دا بر هم څوک کېنولې دی او تيږه هم ورکړې ده، د مېچنې پل ما باندې راغورځوې؟ دا يو وعده خلافي حالانکه دی ورسره وعده کړې وه چې يو بل ته به ضرر نه رسوو، دا وعده خلافي يوه شوه. دويمه وعده خلافي کومه شوه؟ په احد کې چې کله مسلمانان خلاف کافران رالل او په احد کې جنګ وشو دې ظالمانو بدبختیانو یهودیانو لاړل او د مدینې خلکو سره ساز باز وکړو وی راشه تاسو هلته نه حمله وکړئ دننه به مونږ وکړو درېیمه نقصان بیا هم ګورې نبي علیه السلام به څه ناڅه صبر کو درېیم څو غزوه احزاب چې ورته وایي جنګ خندق هغه کې بیا دوی لاړل او د مکې د کافرو سره د بیت الله په غلاف کې وردننه شو او قسمونه یې ورسره وکړل وی تاسو را بار نه حمله وکړئ مونږ به ردننه وکړو مسلمان به ختم کړو هغوی رالل ډېر لوی لښکر یې راوسته لیکن دا الله دا یهودیان بزدله ویرېدل میدان ته ونه وتل واپس لاړل هغه د مکې مشرکان بس نبی علیه السلام یو ځل مې صبر وکړو دویم ځل مې صبر وکړو درې ځله تاسو وعده خلافي وکړه اوس هم نه پرېږدم د مدینې بعد یهودیان یې خیبر ته وشړل او سیل ته مردار کړل وعده خلافي دومره خطرناک شی دی ښځې ته وایي نبي علیه السلام چې خاوند سره دې وعده وکړه پوره کوې به خاوند ته وایي چې ښځې سره دې وعده وکړه پوره کوې به مهر چې دې کم د ښځې سره وعده وکړه پوره به ورکوې نقصان به نه کوې گاونډي د گاونډي سره واده وکي قوم د قوم سره واده وکي کلی د کلی سره واده وکي ملک د ملک سره واده وکي بادشاه د بادشاه سره واده وکي زوی د پلار سره او پلار د زوی سره چه د ګناه مسله نی نو وعده به خامخا پوره کړی که دی پوره نکړه ګناه کبیره ده کومه ګناه ده ګناه کبیره او چه کوم سړی یې پوره نکی منافق وته وایی او ده ته فاسق وایی فاسق فاجر وته وایی مونږ لکه پلانکی فاسق فاجر دی دا هغه فاسق فاجر او منافق شو اذا وعد اخلفه د منافق صفت چې حضور پاک فرمايي دقه دی چې دی کله وعده کوي خلاف ورزي به کوي او د مسلمان صفت څه دی اذا وعد وفا چې دی وعده وکړي دی به پوره والی کوي وعده به خامخا پوره کوي اوس دوه قسمه وعدې دي رونو یو هغه وعده ده چې مونږ الله سره کړې ده هغه هم پوره کوي یو هغه چې بنده د بنده سره وکړي الله سره لکه مونږ وعده نه ده کړې نه دا تا چې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه ګوي ورکوم چې الله یو دې شریک نه لري او را دې خبرې ګوي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله خپل رسول دی دا ستا وعده شوه چې ته به مونځ مسکې ځکه چې پیغمبر دې رسول ومنه دا الله ستا دی نو چې هغه سره وړي دی به منې کنه که تا هغه نه منې نو بیا خو ته پیغمبر علیه السلام رسول نه منې مونځ به کې ما خو هلکه دا نه ویل د ایمان په وخت کې هلکه روژه به نیسې ما خو د ایمان په وخت کې دا نه ویل چې روژه به نیسم زکات به ورکې زنا نه به ځان ساتې بدعملۍ نه به ځان ساتې ډاکې غلا نه به ځان ساتې پردي مال نه به ځان ساتې یو سړی وایي هلکه دا واده خو ما نه ده کړې چې کلمه دې وې ا یو سړي واده وکړو چې واده وکړه خزه وکړه او خزه کور ترا وسته یو سور دې تیر شوي اخزه ورته وي ورشه سړیا کنه مال دې پیزار راوړه بل ورته مال جامې راوړه بل ورته ورشه کنه مال الوګان راوړه ورشه غوخه راوړه پلان کړو خزه داسې کې دا دې راته سب پیرس جوړ کړه داسې راوړه داسې راوړه دا دې نه نه وي تا چې زه کولم دا دې راسره منلي دي وایي ما خو دا ټکی نه دی ویلی ما ته خو د نکاح په وخت کې نه سخره او نه مولا دا راته چا نه دي ویلي چې ته به جامې هم راوړې او ته به پیزار هم راوړې الوګان به هم راوړې او کچالان به هم راوړې او دا به هم کې او دا به هم کې دا به کې دا ما نه دي ویلی وی تا چی نکاح تړله نو تا پکی دا ویلی وو چی دا می قبوله کړی وه قبوله کړی می ده وی دقه رکوټی ټکی می ویلی وی خدای ظالمه په دا رکوټی ټکی کی دا هرڅه پراته دی بیا بشیره خیال کوه ګوره خبره داسې نه ده چې ګنې بس ښځه به وکړي بیا په بناتونو پسې ګرځي ډېرې خبرې دي پکې منځ کې ته بیا مانا ناتو وایه دا چې وکړې بیا به پیزار هم راوړې جامې به هم راوړې لوپټه به هم راوړې، لوګان به هم راوړې، غوښه به هم راوړې، دال به هم راوړې، د دنیا څیزونه به راوړې، ګوره اسانې خبرې نه دي. ویت ما دا ټکي ویلو چې او قبول کړې مې ووې دا هر څه په دا ټکي کې پراته دي چې دغه ټکي دی وې قبول کړم نو سبا کوم اوس بډوړې له پلار کرا زم سو اګه جامې له بم پلار کرا زم نو چې تا وې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله ارسل ومنل مونږ به موسکه ځکه پیغمبر چې د خدای رسول دی هغه وی چې کې به عقیده اخلاق عمل ګناه نه ځان ساتل دا ټول ارس په دار کوټی ټکی کې رالل دا تا الله سره وعده وکړه او چې الله سره دی وعده وکړه اوس الله هم د سره د قران په جبه وعده کوي چې ته مسلمان شې ایمان دې راوړو او زما د احکام پابندي دې وکړه زمام در سره دا وعده چې عذاب بنه در کوم نیک بر جنت ته بوزم الله وي ته زما وعده پوره کا زبستا وعده پوره کوم اوفو بالعقود عهد او پیمان چې د چا سره کړی دی که انسان د انسان سره کړی دی او که انسان د الله سره کړی دی او که الله د بنده سره کړی پوره کوي به الله خو پوره کوي خو نه پریږدي ان الله لا یخلف المیعاد خدای پوره کوي بنده لم پکار چې پوره کوي نو که موږ مسلمان د مسلمان سره د وعده پابندي وکړه هر څه ټیک ټاک وي خوشاله خوشالي او که مسلمان د الله سره د وعدې پابندي وکړه الله خو خپله وعده پوره کوي د الله د غضب نه به هم خلاص شي د مسلمان خاصیت دا چې وعده به پوره کوي او که دې پوره نه کړه ګناه کبیره شوه منافق شو سړی فاسق او فاجر شو الله دې موږ له د وعدې د پوره کولو توفیق نصیب کړي مجموعه ده ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صیب دا تین سو تریتر نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د وعدې متعلق مسایل واوریدل. دا کیسټ به تاسو ته الجنیت اکیډمي اینډ ریکارډنګ سنټر محله عیسی خیل ضیا مارکیټ نیو روډ مینګوره سوات کې د قاري محمد اقبال سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریر جمله کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه تر لاسه کېدای شي، خصوصاً د جمعیت العلماء اسلام د قائدینو او د تبلیغي جماعت د.